کرتے په سبا د یخنۍ کې ریاح په رحمت کې مستعملېږي او په نعمت کې مستعملېږي وضعه منې ته وایي او قره هم سختې ګرمۍ ته وایي وغدات ریح په وخت د سبا د سیلۍ کې ما دا شراب څکلي دي قد وضعت یقینا سخته یخني وغدات ریح او په وخت د سار د سیلۍ کې قد وزعت چې دې سیلۍ بندول کړي څوک نشو وتلی وقرت او په وخت د یخنۍ کې سخته یخني وه قد اصبحت بيد شمال زمامها چې ګرځېدلې او په لاس د باد شمال کې واګې د سیلۍ ګرځېدلی په لاس د باب شو باد شمال کې واګې د سیلۍ د شمال د طرفه یخه سیلۍ را روانه وه او ما په دا وخت کې شراب وڅکل ولقد حميت الحية تحمل شكتي فروت وشاحي إذ غدوت لجامها یقینا حمایت مې کړی د قبلې د محلې حفاظت مې کړی د محلې تحمل شکتی پروتون وشاحی از غدوت لجامها شکتون شکه په عربی کې وسلې ته وایي او پروت هغه اس ته وایي چې په مزل کې تیزی اړک اس ولقد حمیت الحیا یقینا مرسته مې کړې د قبیلې تحمل شکتی ډیری، هبوه، په عربۍ کې ګرد او غبار ته وایي، ګرد او غبار. حرج په عربۍ کې تنګځي ته وایي، تنګځی چې د وتلو ته څوک نه وي، المکان الضیق تنګځی او هغه ځای چې وي تنګ او ونې پکې ډېرې وي، ځنګل پکې. اعلام جمع د علم ده، جنډې ته وایي، اعلام، جنډه. قطام. مرتقيا په دې حال کې چې انتظار مې کاوه علی ذي حبوة هغه ځي ته وختم چې خاوند د ګردونو خاوند د ګردونو حرج تنګ ځای و د ککرو وغیره ډکو تنګ ځای و الی اعلامهن قطامها چې جنډو ته د دې قوم ورسېده قطعه مو هغ در بردونه جنډو د دې قوم ته رسېدلي وو ګردونه پالو ته وخېتم مرتقيا په دې حال کې چې انتظار مې کاوه علا ذي حبوت انتظار مې کاوه علا ذي حبوت د شپې لاس په کافر کې حتی اذا القت یدا فی کافر کله چې وار تاو نور لاس په تیاره کې کافره تیرې ته وایي ولې کفر پټولو ته وایي کافر پټونکی نو تیرم د ازینه پټ کی کنه په دې معنی و توښه د لغت په لار تر دې چې کله وارته او لاس وارته او نور لاس په کافر کې نور پټ شو کنه پټ شو شپه شو کنه واجن عورات الصغور ظلامها او تر راوستا په سرحداتو باندې ظلامها تیرو پټ کړو سرحدات ظلامها تیرو لغړ پړانګ ور اسو لغړ پړانګ ور اسو ته اوس مثال کې په بابر شاه کې دی راوي د پوخو نه گزاره کې یو قدم دل ته دویم د تنګي د لارې په منځ کې او څلورم قدم بابر شاه ډوړې راخلې نو اسهل تو راکوشم د اسنا وانت سبت اسود رد کجزع منیقتن په شان ته د سټې لوړې جردا ا په دې حال کې چې لغړ پړانګه ور اسو يحصر دونها جرامها چې بندېدل په خوا داغه کې کټ کوونکی بندېږي په خوا داغه کې کټ کوونکی سمانه ده پخوا د هغې کې کډ کوونکي بندېږي. مقصد دا دی چې داسې لوړې لوړې ونې وي چې څوک یې نه شي کډ کولی او ورخطا یې نه شي. د هغې په شان زما اس لوړ دی، دقې په شان لوړ دی. رفعتها طرد النعام وفوقه حتی اذا سخنت وخف عظامها رفعتها تیز مې کو دا اس تر د نعامې په شان تا د منډې د شوتر مرغانو تیز نو کې دا اس په شان تا د منډې د شوتر مرغ و فوقه یا داغه نه تیز حتی اذا سخنت تر دې چې کله خولې شو ګرم شو وخفا عظامها سپک شو اړوکی انسان چې مزلو کې خولې شنه اړوکی سپک شي کنه سپک شو اړوکی دغه ځګ د ګرمۍ په وجه حزامها املونه، املونه یې لامده شو، وابتلو، لوند شو، من زبد الحمیم، دغه ځګ د ګرمې، د ګرمۍ د لاسه، حزامها، ملونه، ملونه دا دي کنه، نو دا کله چې مزل تیز کړي او بیا ستړی شي او خرشار کوي کنه، نو ځګونه یې په دې ځای راشي. وتطعن او خورېده فی العنان په دې واګو کې په واګو کې وتنتهی قص یې کاوه منډه یې کوله ورد الحمامتې په شانته د منډې د کوترې قص کوي منډه په شانته د منډې د کوترې اذ اجد حمامها کله چې ته شې نر کوتره کله چې ته شې نر کوتره دا نر کوتر چې ته شي او کوتر او کوتر خوشي شي او نر ته شي نو دا ښځه کوتره په دې منډه کې کله الوزي دسې کله دا وزري خوري کله سې الوزي دغه منډه د زر کلی دلې په بلاسید کې دقه سي ترقا وتطعنو پورته خطلا وتطعنو او خورېدله په مزغل کې داسې کنده واګې راغونډېږي او بېرته خورېږي راغونډېږي او چې منډه وایي وتنتهي اراده یې کوله او قص یې کاوه د منډې ورد الحمامت په شان ته د منډې د کوترې کله چې تیشي نر کوتره